مولي مسلې ګورې ګورو ښا زاد الطالبین د دویم باب شپږشتم نمبر حدیث ته د دویم باب شپږشتم شپږشتم نمبر حدیث ته او صفحه نمبر شپږ شپږ نمبر صفه ده وان طلق ابن علی رضی الله عنه صفه غړي وړي دي شپږشتم نمبر حدیث دویم باب د زاد طالبین اخیری وان طلق ابن علی رضی الله تعالی عنہ قال خرجنا وفدا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم او تدینو من یو ټولګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وفد په صورت کې من نبی علیہ السلام طرف ته وتیرو یعنی چې کله تاسو ورسېږئ خپل خلو ته اخلي صفا کوي او بو په یو لوخي کې واړوي نو زمنګ د پاره واړولې او موږ ته حکم وکړ چې اوس لار شي چې کله تاسو خپل ګرځي ته ورسېږئ نو هغه ورانه کوي او پاغزه د ابو او چړکاو کوي او پاغزه جمعه جوړ کوي